صدق الله العلي العظيم ورونو مؤمنانو الله عز وجل موږ او تاسو ته ژوند راکړی دی وختونه په ډول ډول مصروفیتونو باندې او په ډول ډول کارونو باندې مصرفوو نفس و شیطان ډېر باندې خوشحاله کیږي نو که چیرې تر هغه فرضي لمانځه ترڅنګ یو لږ وخت نیم ساعت یا درې پاوه یا یو ساعت یا لس دقیقې یو بلابود دیني کار ته وله ورکړو دا به مو ګټه کړي دا تاوان نه دی که څه هم نفس و شیطان خوابدي کیږي او نفس و شیطان ډول ډول بهانې درته جوړوي وایي راځه څه به یې زده کړې دلته خو دا پلانکی یې وایي دا خو زما یې زده دی دا نفس و شیطان هغه هیلې او بهانې دي چې سړي ته یې ورجوړي خو که چیرې د عبادت په نیت باندې سړی کښېني هېڅ نه کړي زده بیا هم الله عز وجل ثواب وله ورکوي او که یو څه یې زده کړي یا یو څوک ضرورت ورته لري هغه نو باید حتما کښېني یو څه یې زده کړي او هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي زما ورونو دوستانو الله عز وجل موږ ته ډول ډول نعمتونه راکړي دي خو دا قانون دی کم نعمت یا کم شی چې زیات اهتمام لري یو کم شی چې ډیر ضروري وي او یو شی چې ډیر قدر او عزت لري ډیر قامت بها وي د هغه لپاره د هغه د حفاظت لپاره ډول ډول کارونه هم خلک کوي د مثال په ډول باندې که چیرې یو سړی شتمن وي مالدار وي پیسې ډېرې لري نو حتما په کور کې له ځانه سره یوه سلا یې ږدي وایي داسې نه چې غل راشي او زما څخه دا پیسې یوسي که چېرې په بازار کې یو ځای بانک وي، پیسې پکښې جمع سوي وي، نو د هغه د بانک شاوخوا سلاداره خلک ولاړ وي، وایي داسې نه چې غله راسي او دا د بانک څخه پیسې یوسي. او اوس د هغه بانک که چېرې د پیسو څخه خالي سي، بیا یو دانه سلاداره کس هم د ځانه سره نه پرېږدي، وایي ضرورت یې نسته، دا نو څوک څه کوي؟ خو دا چې پیسې پکښې دي د ده په فکر باندې دا ډېر غټ اهمیت لري نو په دې وجه باندې حفاظت هم ډېر کوي الله عز وجل موږ او تاسو ته ډېر نعمتونه راکړي دي د نعمتو په سلسله کې یو نعمت موږ ته کور راکړی دی دغه د کور لفظ نه دی چیرې زه کور ته ځم په کور کې خوراک کوم څښاک کوم بیدېږم استراحت کوم میلمه کور ته راولم او د د ورځې په اوږدو کې چې فارغه سم فارغه وخت کور ته ځم که مریض سم کور ته ځم که مې یخ و ګرمي کېږي کور ته ځم په دکان کې ناست ځم کور ته ولې مریض شوم د مېلمنو سره ناست ځم کور ته ولې مریض شوم دغه د کور لفظ دغه کور چې الله عز وجل و انسانانو ته ورکړی دی دغه د کور اهمیت باید مؤمن مسلمان وپېژني څکه داغت اهمیت لري که اهمیت نه درلودای الله عز وجل یې نوم نه یادوي الله پاک په خپلو مؤمنانو بندګانو ته خطاب په دې اړه کړی دی داسې وایي ویا ایها الذین آمنو قو انفسکم واهلیکم نارا و ای ایمان لرونکو خلکو تاسو ته الله عز وجل دوه ډېر ستر نعمتونه درکړي دي یو ستاسو نفس او ځان دی د دې حفاظت وکړي غله یې د سیو نسي دا ستاسو ځان نفس و شیطان یې د سیو نسي او بل ستاسو لپاره ستر اهمیت لرونکی شی دا ستاسو کور دی ستاسو کورنۍ ده ستاسو د کورنۍ غړي دي د دې اهمیت ور په ذهن کې ولرئ د دې حفاظت وکړي دا غله د څخه یونسي او د نفس د شیطان یې د څخه یونسي د اوره څخه یې وساتي نو دا چې اهمیت لري الله عز وجل یې په قرآن کې یادونه کړې ده د ځان او د ما د خپل نفس او د خپلې کورنۍ یادونه الله عز وجل کړې ده کور داسې یو نعمت دی که چیرې یو څوک دقیق فکر پکښې وکړي د انسان د هوسایۍ لپاره چې هر څومره یې پر بیابان باندې ستړی سوی ستړی سوی خو بیا هم کله کور ته راورسېږي خپل هغه ستړیا یې ټوله په کور کې په استراحت باندې له منځه ځي یو عالم لیکي په کتاب کې وایې انسانه ته فکر نه کوې آیا دغه کور چې الله تا ته د نعمت په ډول درکړی دی ستا د خوب کولو ځای نه دی خوب کم نعمت دی وجعلنا نومکم سباتا الله عز وجل وایي موږ ستاسو لپاره خوب استراحت د بدن ګرځولی دی آیا ته په کور کې خوب نه کوې آیا ته په کور کې خوراک او څښاک نه کوې آیا په خوب کې ته د د میلمنو او هغه ستا د دوستانو اکرام او اعزاز نه کوې آیا کور ستا د حفاظت او د ساتنې لپاره نه دی او د ښځو د ستر د ساتنې لپاره کور یو وسیله نه ده داسې دغه سلسله چې سړی پسې راواخلي چې په کور کې کومې ګټې پرتې دي بیخې تر سلهاو سلهاو لا ډېرېږي دا چې په سلهاوو سلهاوو ګټې په یو شي کې پرتې وي حتما هغه ستر نعمت وي نو د دې ستر نعمت لپاره فکر کول پکار دي د دې ستر نعمت لپاره هر انسان مسؤلیت لري دا نه معنا چې یوازې د دې نعمت د ګټو څخه خوند اخله به د دغه کور د ځانګړتیاو څخه خوند اخلم نور نو زه په کور کې مسؤلیت نه لرم دغه ستر نعمت الله و انسان ته ورکړی دا مسؤلیت لري او ځینې کارونه دي چې هغه د هر مؤمن مسلمان په غاړه دي باید هغه ترسره کړي دا د کور د اهمیت د لوړوالي په خاطر باندې یو عالم لیکلي دي وایي همدا وجه وه چې نبی علیه السلام کله د بنو نغدیر قوم چې یهودیان و د هغو سره جنګ کاوه غذا یې ورسره کول سزا یې دا ورکړه چې د کورو یې وشړل دا چې څنګه لنډه کیسه یې داسې وه هغه مختصر ټکې د دوی د قصې داسې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مدینې منورې ته مهاجر سو نو څه غذاوې چې وسولې د مسلمانانو رعب و حیبت زیات او د رعب د حیبت د زیاتېدو تر څنګ د مسلمانانو نوم تر لرې پرتو سیمو پورې ولاړې تر لورو عربي هېوادو پورې ولاړې په شاوخوا جزیرة العرب کې اوازه خپره سوه چې د مسلمانانو یو قوت راپورته سوی دی او هغه غواړي چې یو اسلامي حکومت جوړ کړي او ټول خلک باید د هغه تابعداري وکړي که تابعداري ونه کړي د اسلام تر توره لاندې کېږي نو دا چې د دوی څومره نوم کړي هغومره نور کافران د دوی په مقابل کې یو موټي کېدله اتفاق و اتحاد یې کاوه چې دا د مسلمانانو قوت ورځ تر بلې ډېرېږي اخر کې د دې تاوان د دوی په ګمان هر چا ته رسېږي په دې حالت کې د احد غزا هم وسوه. د احد په غزا کې هم د مسلمانانو ډېر شهیدان وسوله. بنو نوضیر قوم چې ډېر خبیث خلک وه، یهودیان وه، هغه دلاوره سوه. چې د احد په غزا کې مسلمانانو ماته وخوړله نو حتما کېدای شي په بل جنګ کې تر د هغه نوره ماته وخوري اخر له منځه ولاړ سي نو ورځ تر بلې مسلمانانو ته ازار ورکول او ځورېدل شروع کړل تر داسې اندازې پورې چې کوم تعهد دوی د مسلمانانو سره کړی و هغه بیا اکثره وختونه ماتاوه او دوی یو حلیف قوم و د مسلمانانو سره په دغه وخت کې حلیف قوم بیا په هغه زمانه کې داسې یو رواج و چې دوو قومونو به تعهد سره وکړي و داسې به یې ویله ول که چیرې پر موږ باندې چا حمله وکړل تاسو به راسره ملګري یاست زموږ دفاع به کوئ او که پر تاسو چا حمله وکړله موږ به ستاسو دفاع کوو دا یو تعهد و پیمان و دې ته دوی حلیفان ویله حلیف قوم و د صحابه و د مسلمانانو دا تعهدونه به یې ماتوله او اکثره وخت چې به د مسلمانانو په تاوان باندې یو شی و هغه به ابلاغاوی خلکو ته بیانوي آخر دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه ته هم دا معلومه شوله چې دا د بنو نغدی قوم دا اخلاص نه لري د مسلمانانو سره دا غواړي چې مسلمانان تباه کړي خیر خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خپل تعهد ته درنښت او احترام درلود د څه وخت په تېرېدو سره یو دوې پېښې رامنځته سولې چې هغه ډېرې سختې دردونکي او ځورونکي پېښې وې یوه پېښه د بیرې معاونه پېښه وه چې په دا پېښه کې اویا کسه حافظان او قاریان پاک پاک صحابه شهیدان سول یو ظالم رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله زموږ سره یوه لویه ډله صحابه چې هغه د قرآن حافظان او قاریان وي دا سره که زموږ ملک ته به ولاړ سو د ده وراره باچا و زموږ په ملک کې به تبلیغ وکړي دعوت به وکړي کونج خدای اسلام خپور کړي کونج خدای د اسلام په دعوت سره ډېر خلک د جهالت د تور شپو څخه راووځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره خوښه کړل نو اویا کسیزه ډله چې ټول حافظان او قاریان وه هغه لوړ لوړ صحابه وه چې هغو کورونه دنیا هر څه پرې ایښي وه د شپې به ټوله شپه و الله ته پر عبادت ولاړو او د ورځې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد طالبان وه قرآن او حدیث به یې زده کول داسې لوړ خلک وه دا کسان چې د هغه ظالم سره ولاړه نو د هغه هغه ظالم وراره باچا چې و هغه پوځ و لشکر ورته جوړ کړي تفصیلي کیسه یې اوږده ده بالاخره یې دغه اویا کسه چې دوه کسان پاته سوه نور ټوله یې شهیدان کړل نو دغه پېښه وسول په دې باندې هم بنو نغدیر قوم دلاور او بله پېښه د رجیع پېښه یې ورته ویل هغه هم کټ مټ په دغه ډول باندې وه لس کسه صحابه یې په چل ول باندې پوتل چې هغه معلمان وه د بنو لحیان په سیمه کې یې حمله باندې وکړل دوه کسه یې بندیان ځینې یوړل هغه یې هم شهیدان کړل دا پېښه هم چې رامنځته سوله بنو نغدیر قوم نور هم دې لا ورسول نو بالاخره یې مازې یوه بهانه غوښتله چې جنګ شروع کړي د څه وخت په تېرېدو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د څو صحابو سره بنو نغدیر قوم ته ورغلی د یو موضوع لپاره دی چې خبر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی دستې په خپلو کې سره وویله ول دا د محمد علیه السلام راغلی دی بس د جنګ توطیه به یې وکړه د مرګ توطیه به یې جوړه کړو به یې وژنو بس د مسلمانانو کار خلاص دی چې توطیه سره جوړوله سره اخته سول الله عز وجل نبي علیه السلام ته وحي وکړله چې بنو نظیر قوم اراده لري چې تا ووژنه رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه چې ودا ولاړه کله چې راورسېدل خپل ځای ته نبي علیه السلام دستي یو مکتوب ولیکي په هغه مکتوب کې ولیکل چې ای د بني نغدیر قومه نبي علیه السلام خو هر کال د الله په امر او د الله په مشوره کوئ ای بني نغدیر قومه که تاسو خپل استراحت او خپله هوسایي غواړئ نجات غواړئ بېله قید و بېله شرطه د هغه سیمې پرېږدي ولاړ سي بار سي د دې ځای څخه او که چیرې ولاړ نه سي نو مسلمانان به ستاسو سره وجنګېږي دا خط چې یې ولیکئ دې ته ورسه دی دې چې فکر وکړي چې مسلمانان خو تکړه خلک دي که چیرې راله موږ به ووژني بله لاره موږ نه لرو غیر د دې څخه چې بار نو اول یې دا فیصله وکړله خو دستي عبدالله بن ابی بن سلول یو غټ منافق و دې دستي خط ور واستوی ورته ویې ویل چې تاسو ولې بارین دی تاسو غوښتل یو بهادر قوم یاست په زرهاو په زرهاو ځوانان لرئ د جنګ سلاوي لرئ تاسو پر مسلمانانو زورور یاست او که بیا هم ستاسو ضرورت سي نو بنو غطفان قومونه دا ستاسو حلیفان دي هغه به مو مرستې ته راشي او زر کسه زه درکوم عبدالله بن ابی بن سلول ورته وویل هغه یې جلاوره کړل او بېرته مکتوب نبی علیه السلام ته راواستوئ او ورته ویې ویلم چې موږ جنګېږو نو دا و رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اسلامي پوځ تیار کړي تر شا یې د مدینې منورې د نظم چارې عبدالله بن مکتوم ته پرېښول او د هغه وروسته نبي علیه السلام سره د اسلامي لشکر راووتي بني نغدیر قوم یې محاصره کړي د ډېرو ورځو محاصرې نه وروسته دې ته دا ثابته شوله چې نه بنو غطفان قوم زموږ مرستې ته راځي نه عبدالله بن ابی بن سلول موږ ته خلک را استوي چې زموږ سره مرسته وکړي بله لاره موږ نه لرو غیر د دې څه چې تسلیم شو نو نبي علیه السلام ته یې وویل چې یا رسول الله موږ تسلیمیږو موږ چې ته راته وایې هغسې کوو نبي علیه السلام د الله عز وجل په امر باندې داسې فیصله وکړه بني نقدیر قوم ته وویله چې تاسو خو اوښان لرئ د دې ځایه سبار چې هر شی چې پر اوښانو وړلی سي هغه یوسي او سلاوي پرېږدي دا به نه وړي نو دوی پر اوښانو باندې هر څه شیان چې وه هغه یې وړلی سوی هغه یې یوړله کورونه یې خالي کړله او سلاو یې پرېښولې نو بالاخره ځینې شام ته ولاړل او ځینې بل طرف ته ولاړله د کورونو څخه فارغه سوه نو یو عالم لیکلي دي وایي دغه سزا دوی ته ځکه وله ورکول سوه چې دوی ډېر رزیل قوم او ډېر چلول والا قوم او داسې یو قوم و چې هیڅکله یې په وعده باندې وفا نه کوله او هیڅکله د دوی هغه چل و چلبازي و منافقت و دوکې نه خلاصېدلې نو دا چې د دوی ګناوې ډېرې سختې وې نو د الله په امر باندې دغسې سخته سزا وله ورکول سوه چې د کورونو وشړل سوله کور ستر نعمت و د دې ستر نعمت څخه بې برخې سوه دا د دې څخه وایي دا معلومېږي چې هغه عالم لیکلي دي چې کور ستر نعمت دی نو دا چې ستر نعمت هر مسلمان ته الله وله ورکړی دی نو خپل مسؤلیتونه لري مسؤلیت یې دا دی چې اول هر مؤمن مسلمان به د خپل کور کور په شاوخوا کې ټول هغه کارونه چې په شریعت کې حرام دی هغه به منع کوي دا د الله عز وجل مسؤلیت دی د الله نعمت د الله په طریقه به یې جوړی په کور کې تلویزیون ساتل د دې څخه باید ځان وساتې ځکه دا حرام دی حرام شی باید په کور کې پرې نه ږدې او د هغه تر څنګ که په کور کې موسیقي اورېدل کېږي د دې مخه باید ونیسې ځکه موسیقي اورېدل ستره ګناه ده ډېر احادیث پکښې راغلي دي یو حدیث ادا دی چې نبی علیه السلام فرمایي وایي موسیقي و سروز اورېدل د انسان په زړه کې منافقت داسې راشین کوي لکه اوبه چې واښه راشنه کوي اوبه څنګه تقویه ولا ورکی کښتو کروندې ته چې دا اوبه نه کښتو کرونده وچه سي او ستا په زړه کې د عاشقي و سرو داسې دا منافقت راشین کړي لکه کښت چې اوبه راشنه کړي او بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي موسیقي اورېدل کبیره ګناه ده او خوند پر اخیستل کفر دی د موسیقي د اورېدلو څخه کور وساته ځکه دا حرام شیان دي ستا اول مسؤلیت دا دی چې ټوله ناروا شیان چې ستا په کور کې دي د دې مخه به نیسه موسیقي اورېدل په کور کې د دې مخه به نیسي ډېر داسې کورونه شته چې دا زامنان یې دا په کور کښې ورکې کوي د شپې تر دولسو تر یویو تر دوو بجو پورې نو هغه پلار یې دا وایي وایي نو ځکه دا خو ځوانان دي زه نه سم نه کولی نو زه څنګه وکړم اوس ورکې کوي ځوانان دي زړه یې غواړي نو څنګه وکړم غږ نه ورته کوي په دا کې هم دغه حاجي صاحب دا د کور مسؤول دا مکلف دی او غاړې پکښې بندې دي ولې زه به یو مثال ورته ووایم د هغه حاجي صاحب د هغه د کور مشر مشر صاحب ښیم دته که چیرې په زامنو کې یو کس د دنیا تاوان راوړي یا په یوه داسې ډله کې ودرېږي چې هغه د ده د کور د تباه کېدو لامل ګرځېږي دی خپل زوی ته وایي وایي د دې ډلې څخه راووځه دا کارونه مه کوه په دې کې ته هم تباه کېږې زه هم تباه کېږم زما کور هم تباه کېږي نو داسې کار مه کوه چې په هغه کې ستا ټوله کورنۍ تباه کېږي که چیرې هغه نه راګرځېدی خپل قریبان پر مرکه کوي ورته وایي د کلي موري صاحب ته وایي نور دلایل ورته وایي که هغه هیرو هیڅ تواسه نه وکړه پر یوه لاره باندې نه ترې د کوره څه بندوي ورته وایي وایي ستا په وجه زما کور تباه کېږي یا به ته په دې کور کې یا به زه یم نو چې هغه زوی یې په کور کې سروز اوري ورکې کوي نارواوې کوي په فسکو په خندا باندې شپه تېروي دا نه ورته وایي چې یا به ته یا به زه یم ولې دا نارواوې کوې زه د دې کور مسؤل یم ستا په وجه باندې زما دا ټول کور تباه کېږي دا د الله نعمت دی دا کور چې ما پیدا کړی دی ستا په دغه ناروا کارونو باندې پر دې کور باندې عذاب نازلېږي ولې دا کارونه کوې هغه مه ورته وایي په قول مې نه کیا لوی دلیل یې دا دی که چېرې دی وغواړي صحیح تربیه یې وکړي بلکل د دې ضرورت نه پیدا کېږي همدا ډول داسې کارونه، داسې جامې او لباسونه په کورونو څخه منع کول چې هغه په شریعت کې حرام دي او همدا ډول بل د کور حق دا دی چې په کور کې به لمونځ برپایه کېږي. زموږ د عامو خلکو خو عادت دا دی چې ټول خلک په مسجد کې فرض هم کوي، سنت هم کوي. او حال دا چې مناسبه دا ده بهتره دا ده چې ټول عمر سړی سنت په مسجد کې ونه کړي څه وخت په کور کې هم سنت وکړي ځکه یو حدیث کې راځي علیه السلام فرمایي وایي تاسو د کورونو څخه مقبرې و اجرې مه جوړوئ لمونځونه پکښې وکړي کله کله داسې کوئ چې فرض په مسجد کې وکړي سنت په کور کې وکړي د لمانځه لپاره یو ځل ځای پکښې خاص کړي او په کورو کې ټولې ښځې مکلفیت لري چې لمونځ پر خپلو وختونو ادا کړي کې نه ادا کول هم د د کور مشر مسؤلیت پکښې لري ځکه هغه اهمیت یې باید ورته وښودل سي و ښځو ته دا وښودل سي چې دا دین دا یو رواج نه دی دا یو عادت نه دی دا یو اهمیت لرونکی شی دی که چیرې ښځو ته اهمیت د لمانځه وښودل سي نو هغه بیا د لمونځ نه قضا کوي داسې نه کوي چې د کورونو کور کارونه کوي لمونځ و آخر وخت کې یې قضا کوي او ټول هغه شیان چې حلال او حرام دي هغه ښځو ته ور وښودل سي ځکه ډېر داسې اوازې مې اورېدلې دي له دا کورو څخه شراتو وایي وایي دا ښځې دا د ماشوم د د بولو څخه ځان نه ساتي وایي دا پاکې دي خو شیدې خوري ځکه دا د دوی ناخبرتیا ده نه دي خبرې سوي او دا د کور مسؤلین یې ورسره غاړې ورسره بندې دي چې دوی یې نه دي خبرې کړي نو هغه د باندې نه سي تللی و تعلیم ته نه سي تللی علم ته نه سي تللی دین چیرې زده کړي یوازې دا د کور د مشر مسؤلیت دی چې د دین پروګرام ورته جوړ کړي حال دا چې که دغه عقیده یې اوله دا عقیده ګمراه کوونکې عقیده ده او بل دا چې هر څه لمونځونه یې کړي هغه ټول لمونځونه یې بېځای او همدا ډول د کور بل حق دا دی چې په هغه کور کې به د قرآن تلاوت کېږي لږ تر لږه باید دومرې څوک په کور کښې پیدا سي چې هغه قرآن یې زده وي او د الله نوم پکښې یاد سي د الله د کلام ذکر پکښې وسي دا بل حق د کور دی او بل حق د کور دا دی چې هغه کور به میلمه پاله وي ځکه الله عز وجل سخا لرونکي دي سخا لرونکي کس یې خوښ دي یو مؤمن مسلمان احتیاجمن اړمن کس ته به ډوډۍ پکښې ورکول کېږي داسې یو جو د خپل وس او توان مطابق او دې ته ورته څه شیان چې الله عز وجل حرام ګرځولي دي هغه پکښې منع کړي او کوم شیان چې فرض ګرځولي دي هغه پکښې تطبیق کړي نو که چېرې دغسې کارونه یو چا کړي وي نو حتما به یې د کور حق یو څه ادا کړی وي که نه نو غاړې به یې بندې وي ځکه الله عز وجل په صریح الفاظو وایي ویا ایها الذین آمنو قو انفسکم واهلیکم نارا ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي خپل ځانونه او خپل کورنۍ د اور څخه وساتي دا اور دومره سخت دی چې د دې اور د سونګ مواد ډبرې او انسانان دي او پر دې ملا پر دې اور باندې داسې ملایکې ولاړې دي چې ډېرې سخت سخترینې ملایکې دي او سخت زړې ملایکې دي پر چا یې زړه نه سوځي هر څومره چې یو څوک په عذاب وي هر څومره نارې چې ووایي الله داسې ملایکې باندې مسلط کړي دي چې د دې غږ نه اوري نه پر دې باندې عذاب سپکوي نو د داسې عذابونو طاقت مسلمان وروره ما او تا نه لرو په دنیا کې که چیرې دغه د دنیا اور چې ډېر سپک او عذاب دی او ډېر دا تودوالی یې ډېر لږ دی دې ته سړی یوه دقیقه ګوته وروړي طاقت و توانایي یې نه لري نو د قیامت اور چې هغه ډېر سخت دی او په زرهاو واره تر دې اور سخت دی په هغه کې به نو بیا هفتې هفتې میاشتې میاشتې کلونه کلونه چیرې یو نازک بشر والا انسان ګزاره وکړي